اختلاف پیدا شو سرې سرې ګوتې وې مبارک یو ښه جام یې راته ونیوی اوس دا وچیښه کله چې مې وچیښی ټوله بیره ولاړه ای د حوض کوثر وېشونکې ای د حوض کوثر وېشونکې یو جام دې وجې بې چاره مستان راکه ای د مجلې رسوله پر دې خدمن مجلس یو نظر وکړه تلیو پریشان یو بیچاره یو په ذلت کې یو دا مبارک وایي وای کله چې دا واقعي وینم د اسمان ستوري ومځکې ته رامائله کېږي ولې سراج المنیر رسول راځي انا من نور الله والعالم من نوري هذا الرسول راځي چې سپوږمۍ وستوري او کائنات ټول د ده د نوره پیدا شوي دي کله چې ستوري کښته کېږي څو دقیقې بعد یوارې یو روشنایي شول غږ وشو چې سردار عالم پیدا شو ولې کتله یو هلک پر سجده پروت دی مخ یې پر قبله ایښی دی مبارکې ګوتې په وږو کې دي په فصیح ژبې وویل لا اله الا الله انی رسول الله او د سپې وویل چې امتې امتې دا مبارک وایي کله چې ما اراده وکړه چې دا علیه السلام راپورته کړم دا څو عجبې بیا پېښې سوي وې اول مې کتوی دی په خپله مقصول او لمبېدلی و پاکو سوتره و دوهم مې کتوی دی مختون او سنت کړه سوی و دریم مې کتوی د ده نو پرې سوی و د علی السلام نور داسې پورته کېدی چې ټول ستوري ټول څراغونه چې د اسمانه راکښته سوي وه هغه ته د مبارک نوراني مخ ته ډېر عاجزه وه رښتیا هم دغسې وه یو کیسه په منځ کې د دې واقعې درته کوم په کیسه کې کیسه ده د د مخ داسې نوراني وو د علیه السلام هغې وایي یو ورځ یوسف علیه السلام ته خلق راغله ویې ویل ستا قربان سمه دا غنم دې خلاص سوي دي شپږ میاشتې لاسته د مصر خلق وږي ده خدای ته په سپېدو التجا وکړل خدایه څه وکړم خدای تعالی ورته ته پر لوړ قصر ودرېږه دا وږي در وغواړه دا نقاب دې ورته پورته کړه ته داسې ښایسته یې شپږ میاشتې به دا خلک ډوډۍ ونه خوري نو دا قصه بی بی عائشه ته واوریدل علی السلام ته ستا قربان سم یوسف علی السلام وای تر تا شایسته دیو ایوی به ایسه قدم مکوه چې د عرفات ورځ وي پنځو زره کاله ورځ د قیامت وي لمر پر سر ولاړ وي خلک اوښي تږي وي کوګل یې په قبر په خاورو لړلي وي خدای به ورته وایي چې ای احمده راسه پر مقام محموده ودرېږه یو وار دې خپل وضحا مخ امت وښکاره کړه چې دا پنځو زره کاله دا د امت ستا د وږي وبسلي دې څخه خلاص نو کله چې د اسلام ستر پیشوا پیدا شو دا مبارک وای وای سر د رسول علی السلام خدای د برکت جوړ کړی سترګې د علی السلام د حیا جوړې کړې وې سبحان الله که د مدینې جانان دې مجلس ته سترګې راواړوي آنان کی خاطرا بنظر کی میاو کنن آیا بود کی گوشه چشمه بما کنن ایده مجنه رسوله دا په هغه خرقه کې ناست یو چې بي بي فاطمه یې په کور کې ساتلې وه زموږ افتخار ده د علی السلام مبارک غوږونه د غیرت جوړ کړي و د علی السلام ژبه د ذکر جوړ کړي و د علی السلام شوندانه د تسبیح جوړ کړي و د علی السلام مخه خدای درغه جوړ کړي و د علی السلام زړه خدای د اخلاص جوړ کړي په دغه ثانیه چې علیه السلام ته دا وایي زه غواړم چې لاس ور واچوم یو وار یوه سپینه وریځ راله رسول علیه السلام یې راڅخه پورته کړي غږ وسو چې بوځي او ټول امت یې ورښکاره کړي څو دقیقې بعد راوسي ولوهوه د آدم علیه السلام صفت یې ورته ورکړي د نوح علیه السلام رقت یې ورته ورکړي د ابراهیم علیه السلام خلیلیت یې ورته ورکړي ژبه یې د اسماعیل علیه السلام ورته ورکړه جمال یې د یوسف علیه السلام ورته ورکړي، غم یې د یعقوب علیه السلام ورته ورکړي، اواز یې د داود علیه السلام ورته ورکړي، صبر یې د ایوب علیه السلام ورته ورکړي، زهد یې د یحیی علیه السلام ورته ورکړي، کرم یې د عیسی علیه السلام څو دقیقې بعد غږ وشو چې واه واه خدای تعالی جل جلاله محمد علیه السلام ته کلې د شفاعت ورته ورکړې، کلې د نصرت ورته ورکړې. ګران ورونو دا په دغه تعجب کې وه چې یو وارې په عالم دنیا او په نړۍ کې یو بل تحول راغی ورونو رحمه السلام ساده انسان نه دی اول تحول دا و په هغه ساعت چې علیه السلام د مور څخه وزېږېدی د ټول دنیا کاهنان کوډګران منجمان ګنجان سوله ولی لا کهانت بعد النبوتی علیه السلام پس نبوت لما نور نو دا کوډګري و سهانت و جادوګري و دا شان نسته په دغه ساعت چې علیه السلام وزېږېدی دا نطاق او فصیح افتاح العجب والعرم چې وزېږېدی په دغه ساعت د ټول دنیا پاچاهان څلوېښت ورځې ګونګیان سوله هم په دغه شپه چې علیه السلام مبارک وزېږېدی د کسرا د تاق او د ده د کنګرو د قصر څلور کنګرې ونه ډګېد په دغه ساعت چې علیه السلام مبارک وزېږېدی په دغه دقیقه باندې د شیطان تخت الله جل جلاله سرنګونه کړي په دغه ثانیه چې حضرت محمد علیه السلام وزېږېدی عبدالمطلب وایي زه په مکه کې وم د مکې غږ مې واورېدی د مکې د ډبرو ټکهاری مې واورېدی د لرګو چې خدای ته وایي چې الهي شکر دی چې په ما کې د محمد علیه السلام پیدا کړي اوس به نو زما څه بوتان مات کړي اوس به نو امت لږ سرلیسي پوشې د هر من کل فج عمیق د هر لوړ ژوره ځایه څه راځي نارې د لبیک اللهم لبیک به وهي مکې افتخار وکړي زما ورونو د علیه السلام بیان دا نه دی موږ دا دوولس ورځې ستاسو ته ای خواته بیان کړی دی مګر تاسو پوهېږئ علیه السلام چې دنیا ته راغی خدای تعالی د ده په باره کې وایي وایي وینهاهم عن المنکر خپل امت ته د منکرو شیانو څه وګرځول لکه کفر لکه قتل لکه قتال لکه زنا لکه شراب لکه احتکار لکه سود دا تحولات ذاتا دا شان انسانانو په اجتماع کې نه پېژندل ويحل لهم الطيبات و امت کې ډېر شان حلال کړ پخوا انسانانو به په دشتو غرو کې میږي پسونه او شان حلال کړ اله به کړ په نامه د سائبه په نامه د هام په نامه د وسیلې د هغه څه به خوراک نه کاوه ګرانو خدای تعالی د علی السلام په عظمت کې وای وای ويرضع عنهم اسرهم والاغلال پر دې امت ډېر درانه درانه بارونه پراته و ته بچيري یو سړی کم پوست مردار شوی وای ټوکر به مردار شوی وای په پریولو په نور امتو کې نه پاکېدی د علی السلام وخت چې رالی خدا په ستا پرې مې چې هغه ځای پرې مینځي ور پاکولې په نور امتو کې قانون دا و چې ګناه به وکړه پر تنګي باندې به نه وشتا سو یا به بزو ګان سو یا به سر کو ځان سو وګوري الحمدلله چې موږ راغلي دا ټول ناسوم د ګناه خو هر چا یو څه کړي دي د چا پر تندي ګناه نوشته ده دا برکت د محمد رسول الله دی او بل تحول په دنیا کې دا و چې ښځو ته قطعا او ښځو او خوندو تاسو ته وایم ستاسو حق چا نه پېژندي لکه چې تېر رئیس صاحب د تفتیش وویل ښځې یې ژوندۍ ښخولې کوچنیان یې ژوندي ښخول د دوی حق یې نه ورکاوه میراث یې دوی ته نه ورکاوه دوی خرڅېدلې د حیواناتو په شکل دغه د اسلام ستر پیشوا وو چې سورت النساء د ده دپاره راغلي حقوق د ښځو وللذکر مثل حظ الانثیین ټوله باندې نازل شول ګرانو حضارو په زمانه کې د جاهلت د دورې قصاص نه وو یو د بل خانانو تر تر دغه لاندې د یو خان کشران به وه د بل او یو د بل به سره وژله کله چې آیاتونه د ولکم فی القصاص حیات یا اولو الالباب راغله دا یې د منځه واخیسته پخوا په دنیا کې د سارقانو، قطاطریقانو، غلو، کرارانو دپاره یو ترتیب نه و، د اسلام سر پېښوا رالی چې آیاتونه د السارق و سارقتو منځ ته راغله. تاسې به وایاست چې علیه السلام یو سړی و راغلی و. زموږ ځینې ځوانان چې مطالعه نه لري دی به وایي و نو علیه السلام د خپلې زمانې دی چې به یو ملا صاحب یا مولوي صاحب داسې به ګمان کوو یا درنو حضارو زه تاسو ته ضمانت درکوم چې زر کاله د علیه السلام بیان د علماو کې د ده د عظمت او د شرافت خلاص به نه کړي دی یو برهان د خدای لاس معجزه پښه معجزه سترګې معجزه خوله معجزه تګ معجزه د ده نارې معجزه ژوند معجزه روزارو عرب سیاسي وضع نه درلودل په مابین کې د قبیلو به جنګونه و علیه السلام چې رالی سیاسي وضع د عربو یې سمه کړه عربو تمدن تجارت زراعت کښت کرهنه نه درلودل علیه السلام اول څوک چې د بیبي خدیجه په مال باندې ولاړې تجارت یې وکړي او د زراعت په حصه کې خپل امت ته احکام صادر کړ درنو وزارو علیه السلام اولین شخص دی چې انسانان یې د ورورګلوۍ او د هر قسم تبعیض ته چې دا پلانکی قوم دی دا پلانکی دی دا تور دی دا سپین دی فضیلت د عربو پر عجم فضیلت د عجمو پر عرب دا یې د منځه واخیستی ټول یې په یو اعلان د انما المؤمنون اخوة سره وکړ اوس وروره ته پوهېږې چې ته د علیه السلام هېڅ مخالفت نه شې کولای او نیسه کولای خدای وای ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله څوک چې اطاعت د محمد رسول الله کوي هغه به اطاعت د خدای غوښ کړي ساجي صاحب په ځای کې وای مزن به رضای محمد نفس رهی رستگاری همین است و بس تر آدم علیه السلام یې شل فضیلته درلود تر ادریس علیه السلام یې نولس فضیلته درلود تر عیسی علیه السلام یې شپاړس فضیلته درلود تر داود علیه السلام یې شپاړس فضیلته درلود ځکه چې د ده فضیلتونه تر نور انبیاو زیات وه ولې خدای هم وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یو څو شی چې تاسو ته ډېر ضرور دي اورېدونکي باید واوري اول علیه السلام هم اول دی هم آخر دی خدای ټول شان د ده د رویه پیدا کړي دي، په پای کې بیا وایي، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ځکه بل چا ته نشته اجازه د د نبوت د دعوې، دا علت دا دی چې د ده دین کامل دی، تر آخرته پورې موږ تورات و انجیل، یهودیت و نصرانیت او نورو باطلو ادیانو ته موږ ضرورت نه لرو، د علیه السلام دین ذاتاً په خپله په ځان کې کامل دی. دوهم د علی السلام فضیلت دا دی چې د ټول انبیاء ته خدای وعده د محمد علی السلام د قومت اخیسته ده او د دغه انبیاء ته وعده د ایمان اخیسته ده چې ټول انبیاء و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم ولا تؤمنن به ولا تنصرنه ټول انبیاو پر علیه السلام ایمان درلودی او مده چې د ده سره کوه څلورمه خبره چې ضرور ده حاضر مجلسیان یې په ښي غوږ واوري هغه دا ده علیه السلام زما او ستا زوی او پلار نه دی علیه السلام نوم چې یادوي په درود به یادوي د خدای کار دی د یو ملا صاحب د نامه سره وایي جناب مولوي صاحب د یو مامور د نامه سره وایي چې ښاغلی محترم مامور صاحب د یو خان د نامه سره نشي ورته ویلی او اسلام کوي خان صاحب ورته کوچنی کوچنی کېږي حضرت سرور کائنات محمد رسول الله پر دغه نوم باندې خدای قلم تو چې نوشته که نوشته که چې لا اله الا الله او نوشته که چې محمد رسول الله پر نوم باندې د علیه السلام قلم دوولس زره کاله ولاړو د علیه السلام نوم یې راته نوشته کول و الهي دا څوک خدای دا هغه نوم دی چې د ده د روح یې خپله خدایي اظهار کړی تاسو پوهېږئ خدای موږ د ده د نامه سره اصل منې کړي یو یا به یا رسول الله ورته وایه یا نبی الله به ورته وایه حبیب الله به ورته وایه اقلا چې نه مې یادوې دا زما او ستا پلور دی دا زما او ستا پلار دی دا زما او ستا د کلي دی باید په عظمت نامه یاد شي ګوره خدای څه درته وایي د نوح د آدم علیه السلام بیان چې په قرآن کې راغلی خدای تعالی آدم علیه السلام ته وایي یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه آدم علیه السلام په قرآن کې خدای په نامه یادوي سیله کوي د نوح علیه السلام نوم چې راغلی خدای تعالی ورته وایي یا نوح احبط بسلام منا وبرکات نوح علیه السلام په نامه یادوي د حضرت موسی علیه السلام نوم چې راځي خدای ورته وایي یا موسی انی انا الله د حضرت داود علیه السلام نوم چې راځي ورته وایي یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض د زکریا علیه السلام نوم چې راځي ورته ورته یا زکریا انا نبشرک بکتاب د یحیی علیه السلام نوم چې راځي ورته ورته یا یحیی خذ الکتاب د عیسی علیه السلام نوم چې راځي ورته ورته یا عیسی ابن مریم سبحان الله نوم چې د رسول الله په قران کې راځي خدای ته یا ایها النبی یا ایها الرسول خدای د خپل خدایي سره خپل حاجت ته په نامه نه وایي په پیږي بلکې حکم یې را باندې کړی دی او ما ته حکم یې کړی دی خدای تعالی عز وجل چې لا تجعلوا دعاء الرسول بعضکم که دعاء بعضکم بعضا تاسو خپل رسول په خپل نومو داسې مه بولئ لکه یو د بله دا د عربو سپین ږیرو به علیه السلام تر محمده چیرې وي څنګه وې خدای تعالی زما رسول داسې د منځ یو ساده سړی نه دی کائنات او مخلوقات د ده د رویې پیدا دي ټول بشر دي اور نو دا درته وایم که په دنیا کې پوهان دي که ساینسدانان دي که خارجي ډیپلوماتان دي که خارجي عالمان دي هر چا چې په خپل مملکت کې یو دین جوړ کړی دی یا یې غو راوړی دی یا یو مسلک راوړی دی هغه مسلک د مسلک ته د محمد علیه السلام فوق نه دی درنو زر که یو څوک نومان واخی د ځینې پخوانیو پوهانو مثلا لکه د اطلاعات او کلتور لوی امیر صاحب چې نومونه درته واخیسته دا نومونه دلیل پر دې دي چې دا پیغمبر کافران لا دا دوی پېژني فکر وکړي ورته دا کافران په عظمت د هغه خبر دي په شرافت کې دا خبر دي مګر په جزا کې عزت علیه السلام پکار او بل نصرت د علیه السلام خدای په خپل خدای کړی او بل علیه السلام و ټول عالمیانو ته رحمت لېږلی او بل ټول پیغمبرانو د علیه صلات وسلام مبارک په حصه کې داسې ویلي دي چې انبیاو د خدای رضا غوښتې ده هر نبی لیکن خدای جل جلاله د محمد رسول الله رضا غواړي ولسوف یعطیک ربک فترضا آزما درنو وزارو یو کال وو، یوه زمانه وه، لکه برايي شپه داسې تېره شول، چې عالم دنیا انتظار کې شو. علیه السلام د مور د نسه څخه دنیا ته راغی. نیمه شپه وه، چې توره تاریکه دنیا یې په خپل مبارک نور منوره کړه. د دوشنبې ورځ وه، دغسې څاښت وو، غرمه وه، علیه السلام د زکندن پر بستر باندې پروت وو. دغسې ګړۍ وه ای فاني دنیا ای بې وفا دنیا په کوټه کې د بیبي عایشه کې سرتورې یعنې بېچاره یتیمه بیبي فاطمه په غم ورته ناسته وه ستړي امامین پریشان امام حسن امام حسین تر لاس ورته نیولي وه عالم دنیا په غم زنګېدلی د جبرائیل امین دوولس شپاړس شپږ سوه زره لک وایه اسمانونه په لړز کې وایه لمر خپله روښنایي ورکړل چې حبیب د مدینې په دغه ایامو کې د امت څخه بیا سترګې پټې کړې اورونو کې سترګې پټې کړې دي دین یې ژوندی دی قرآن یې ژوندی دی میراث خوران یې چې عالمان دي ژوندي دي تاسو ته دین رسوي مګر دنیا ډېره بې وفا ده تاسو پوهېږئ وایي په هغه ساعت چې علیه السلام مبارک جامه کټ کړه بیبي فاطمې ته چا غږ غږ وکړي چې راشه فاطمې بابک دې وفات شو د مبارک تور کورنۍ پر سر کړی و امامین یې تر لاس نیولي وه راغله د علیه السلام وجود چې داسې وکتله یو موټ خاورې راواخیستې پر سر یې خپل باد کړې او په ژبه د حال یې وویل ای دې هجرانت زمین و آسمان بگریستا چشم و جان خون گشت و روح و روان بگریستا کل تکان چون قالبان دو تو جانی لاجرم آدمونو خلیلو موسو عیسی بهم در ازای سید آخر زمان بگریستا اهل بیت آمدم که گریان گشت از بحر رسول سنگ و خارا بر دلی پردرد پردرد شان بگریستا ګران ورو یو وار دې وی په چې مې د خپل مرګ د پاره خپل د حضرت اوس کې دوی کوي د اجماعو امامانو د پاره بیا هم د خوشحالي ځای دی چې علی السلام دین مو کامل او شریعت مو کامل درنو محترم وزارو تاسو په